د میاش کې د درېمه طریقه د میاش کې یو غسل او بیا هر مز د پاره او دس دا لکه رسته باب نه د امام ابو داود چې کومه ابواب قائم کړو دا غي تجزیه ما ذکر کړو با من قال تجمع بين صلاه وتغتسل ما غسلا ام المؤمنین عائشہ رضی الله عنها فرمای او استعیذت امراه علی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم مستعاذ شوا یو زنانه د نبی اسلام په وخت کې فاو میرات هغه تامر شو ان تعجل العصر وتواخر الظهر تاخير دې ته وای چې بل ټیم کې وکا کدا وخت آخر کې وکا پس به توس په لفظي معنا نه پېږمون چلو کو استا استاد دې حد تر رسیدل چې په لفظي معنا نه پوي مشتت غدوم رډېری چې لفظي معنا بنم ته نه پوي وان تؤخر المغرب ما خامز مستن کې وکا دا نه دی ویلي تؤخر المغرب مغرب آخر کې وکا تعجل العشاء عشاء نه بار ما خام کې وکا نه دی ویلي تعجل العشاء مستن مخ کې وکا تعجیل وکا وتغتسل ما غسل دې دوړ مزل پر غسل وکا او غسل کا سار مز د پاره غسلانه په خبره پوه شوي نو درې مزونه اوس اشکال به پات شي د معذور عذر ختم شي دا دا وخت ختم شي نو بیا هغه او دس ختميږي نو په یو غسل سره دو مزونه به څنګه کی نو د دې دو جوابونه دي یو جواب شیخ عبد الحق رحمت الله علیه فرمای دا خبره ټیک ده دا نور معذوران او مستعزه کې فرق کول غواړي هر معذور په خروج د وخت سره دا غو د سماتیږي مستعزه تن مستثنا ده لکه زرداری په غلا کې مستثنا دی د دې استثناء حاصل دی د دې غلاو کې په خبر پوه شوې دا هر معذور په خروج د وخت سره د غوډس ماتيږي لیکن د مستعذب په خروج د وخت سره غوډس نه ماتيږي دا څه مستثنا ده نکسیر دی د وړو بوله بیماری دا چتا زخم د ناسور شوی دی هر خروج د وقت سره بواسیر دی بادی هوایی بعد د ویني نو خروج د وقت سره او د سوماتیږي لیکن دا داتنه مستثنا ده او دویم سرو سروات کې یو لفظ راځي هغه ډېر سخت لفظ دی بس هغه سره اشکال په خپل ختم شي د دې باب اخر کې براشي وتاخر الظهر وتغتز لما غسل وان تاخر المغرب تعجل العشاء وتغتز لما غسل او غسل کې د سهار په فقلت لعبد الرحمن عبد الرحمن ته عن النبي صلى الله عليه وسلم دا نبی اسلام ویلی دی که دا څنګه خبره کوي ته قال لا حدثك الا عن النبي الا عن النبي صلى الله عليه بشيء دا تلفظي تقدیم تاخير پکار نا عبد الرحمن وی لا احدثك بشيء نو دې کې یو کالونو ذکر کوي بعض روایت کې لیکن دا یو کالونو مستعز کېدل دا د محبيبي خبره ده هغه محبيبه و سبع سنين د عبد الرحمن بن عوف بي بيچرا استعيذت مستذا وكذا فلم تسلم قال رسول الله سبحان الله ان هذا من الشيطان لتجلس في مركاننا غسل دیو کې د پاد فجر غسلا واحدا اوس د مستعذف معذور ده د معذور غسل او د په خروج د وخت سره ختميږي وتوضا فی ما بین ذلک مسجد دی او د سکی بس خبره ختمه شو استثناء ضرورت رانه ما سپخین مزو کړه اخر وخت کې غسل باندې او بیا د مازیګر بانګ ورشي منځ کې دی او دس خروج د وخت سره او دس مات شي ما خاموز وکړو غسل وکړو آخر ټیم کې او غسل وکړو ما خاموز وکړو او بیا د مستون بانګ ویني بیل منځ کې دی او دس کې گویا کې پنځ د سار مز پر غسل نو پنځه مزونه په درې غسل او په دوه زوګانو باندې شو وتوزع فيما بر ذلك قال ابو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد على الغسل امرا جمع دي کې بین الصلاتین نو دا الغسل لكل صلاه وردا د جمهور مسلک نشو دا د علی رضی الله عنه مسلکو البته موږ دا مرفوع نه بلکې دا موقوف دی ام حبیبی عملو الغسل لكل صلاه دویم جمع بین صلاتین لکه په دې روایت کې راغی اوس یو خبر یاد ساتئ دا جمع بین صلاتین یا غسل لكل صلاتین دا په صحیحین کې نه راغلی بخاری مسلم کې نه راغلی بلکې دا راغلی میاش کې یو غسل کی او بیا هر وخت د پاره او د سو کی دا د سین روایت لري دی وایي جمهور مسلک جمهور مسلک میاش کې یو ځل غسل او هر مز د پاره او د سو ټیک دا د جمع بین صلاتین په غسل کې یا هر مز د پاره غسل انظف ده لیکن دا ډیره ثقيله ده ډیره ګرانه ده امت د پاره د نبی اسلام امت د پاره سهولت قتل غواړي سختی قتل نه غواړي ټیک دی یو زنانه کارمز د پاره غسل کوي یا د هر جمع باندې صلاتن کې نجایز لیکن بهتر اخف اسهل میاش کې غسل او بیا هر مز د پاره هر وخت د پاره او دسه نو دا مونږ ځن کې مخکې نه واچول جمع بین صلاتین ولا روایات یا غسل لكل صلاتین ولا روایات دا روایت د سننو دي د صحیحانو نه دي بخاری د مسلم روایتونه نشته بخاری مسلم کې غسل پارمیاش کې بیا وخت لكل صلاتین لپاره او دسه لګرا روان باب چره